په دې آیات مبارکه کې امر او خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم لا او مراد ته نه هر مخاطب دی او د سوال نه مراد تحقیق کولی سوچ او فکر کولی چې په دې بنی اسرائیل باندې الله کوم نعمتونه کړو نو هغه کې تاسو سوچ او فکر وکړئ دا نعمتونه چې الله ولې واغستل ذکر یې ناشکری کړی و او کم آتیناهم چې دا کم د عام مفسرین په نيز باندې استفهامیه نه کم آتیناهم څومره ورکړیو مونږ خایست کړه شوه د دا کسانو د پاره چې کفر کړه د ژوند دنیوي په دې آیات مبارکه کې د نعمت بدلولو سبب ذکر کیږي چې دې بنی اسرائیل نعمتونه د سو جنه بدل کړیو او پاره کې تبدیلی کولا کوئی نعمت د الله ځخه بدل کړو چې د مال او د مزیدار ژوند په نشه کیو نو د مال او د ژوند په نشه کې راغلو د الله نعمتونه یې کړیو الله چې کوم کتاب را لېګل او انبیا را لېګل دا غ نعمتونو شکر نو ادا کړي زوین للذین کفروا خیسته کړه شوی دی هغه کسانو لرا چې کفر کړی دی الحیات الدنیا دنیوی ژوند او زینه مجهوله صيغه ذکر کا ځکه د تزیین نسبت سلف کتاب الله کی الله رب العالمین دکیږي په دې اعتبار سره چې الله خالق د دې تزیین دی او کله نسبت شیطان لکیږي په دې اعتبار سره چې هغه سبب دی وسوسه خلق لا شي د دنیا خایس دا د زول وردن کی قبا او خیرت نه هیر شي په دې آیات مبارکه کې دیو شبهه او دیو سوال جواب هم نه چې دا کافرانو مشرکان مؤمنانو پورې ټوکې کوي ولې دومره په مزو کې دي دومره خیسته ژوند دی او مزي کوي الله رب العالمین په دې آیات کې وایي چې دا د یو سور زمزي دي چې مرګ راشي نو مؤمنان به پورته وي هغه به د جنت په اعلی مراتب کې او دای به په جهنم کې په اسفل السافلین کې والذین آکسان ابتغوا اذا الله نه یرید لیدی ځان بچکړه د کفر او د شرک نه فوقهم د پاسه د دوی به یوم القیامت فرض د قیامت باندې او کنه مراد پدې کې کافر کی چې والله يرزق من يشاء بغیر حساب نو معنا دا ده چې په کافر باندې په دنیا کې د رزق ستنګي ناراضي او که د مؤمن بارا کې شي نو دا ده چې الله کله مؤمن له په دنیا کې بغیر د تنګي نه رزق ورکړي دا هغه زین رزق ورکړي چې د خیال وهم او ګمان نیوي او یاد بغیر حساب معنا دا دا لا يحاسبون عليه په دنیا کې رزق ورکو په آخرت کې به ور سره الله حساب نه کوي ځن نیک به خلق مسلمانان به الله به حساب وردن نه کوي جنت لا والله يرزق الله رزق ور کوي من يشاء چاله چې خوشي بغیر حساب بغیر د حساب نه فاختلفوا لفظ په دې ځای کې مقدر د سوره یونس کې چې کله راځي وي وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا دا خلک یو ډله ونو اختلاف کړو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي وای د الناس نه مراد هغه پیړۍ دي چې د آدم علیه السلام د دور نه راواخلې تر نوح علیه السلام پورې وي دا لس پیړۍ وي کانو علی الحق حتا اختلفو دی ټول په دین اسلام باندې په حق باندې تر دې چې دای په منځ کې اختلاف راغی کفر او شرک شروع کو نو اولنې پیغمبر والله الله نوح علیه السلام د توحید لپاره راولېګلو کان الناس امه واحده او خلق دل یوا په دین اسلام او په توحید باندې نو د اختلاف کړو نو د اختلاف ختمولو لپاره الله پیغمبرانو کتابونه راولېګل او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو قول امام ابن کثیر ذکر کړي چې او خلق ډله یو په کفر باندې خدا امام ابن کثیر په دغه قول باندې رد کړي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه په صحیح سند باندې دا ثابت دي چې دا خلق په توحید او دین باندې وو نو اختلاف شروع کو الله کتابونه راولېګل انبیاء راولېګل فبعث الله النبیین نور علی ګلیو الله پیغمبران انبیاء را لګلیو مبشرین زیر ورکونکی کم خلق دا غي منون کیو نو غي له زیر او بشارت ورکونو کتا سنوا الله خوشالي جنت او نعمتونه در له تیار کړي ومنذرین او ير ورکونکیو چا چې خبره نه منلا نه منون کیو غي به رول الله در له عذابونه تیار کړي اور د جهنم لوځي چې الله دین نه مني وانزل معهم الكتاب اور علی گلو الله د دې پیغمبرانو سره کتاب الکتاب کې الاسلام د جنس لپاره دی ګڼ کتابونه الله علی گلیو ځنی پیغمبرانو له مستقل کتابونه ورکل ځنی له صحیفه وي یا دی کتاب لراجه دی چې دا کتاب د دې په منځ کې فیصله وکړي او یا د دې ضمیر فاعل چې دی د نبی لراجه دی کوم چې په زمن د النبیین کې ذکر شو ليحكم بين الناس دې لپاره چې د نبی او پیغمبر فیصله وکړي په منځ خلکو کې فی مختلفو فیه پاغه چې اختلاف کړو دی پاغه کې دا اختلاف کړو د وجه د حسد نه په خپل منځ کې د زد کولو نه په خپل منځ کې تفسیر جواهر ذکر کړی دي چې پایات کې دا درې خبرې ذکر دي درې سوالات دي او داغي جوابونه دي چې په هر زمانه کې چې انبیا او نبی الله کتاب راولېګلو نو اختلاف پکې چا کړو او دا اختلاف کله کړو نو ولې کړو نو دې آیات ذکر کړی دا رنګ نور آیاتونه چې په هر وخت کې دا اختلاف اهل علم او مليانو کړو او دا اختلاف سره د پوی نه کړو او دا اختلاف د زده او د عناد د وجې نه کولو نو خودلیو الله غکسانو لچ مومنانو لمختلفو فيه هغه سی ورله خودلیو چې غي اختلاف کړو پاغي کې د نور خلقو چې پس کې اختلاف کړو نو الله مومنانو له خودلیو سی ورله خودلیو من الحق حق باذنه فخل توفيق سرا الله په توفيق سره دغه اختلاف نه بچیو او حق ورله سرګن شوو او دا اختلاف به تر همیشه وي تر قیامت پورې فرض د قیامت به الله بیا فیصله کوي هاغان خصمان استسبو فی ربهم دا دو جګړ مار دي چې د رب بارکی جګړ کوي یو کافر دی یو مسلمان دی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا تهجد لرا پاسې دو تب پرز د قیامت د خپل بندگانو په منځ کې فیصله کې په هغه مسائلو کې چې دای په هغه کې اختلاف کړو اهدنی لمختلف فيه من الحق الله مال خود نو کې هدایت را لو کې حق طرف له هغه مسائلو کې چې د خلکو په کې اختلاف نه انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم یقینا ته خود لکه هغه چاله چې ستا خو خشید الاغلار ترسلا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا کول په قیام الليل کې کله به تهجد شروع کول